بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای چې ډیر مهربانه او بخښونکی دی الهاکم التکاثر تاسو د شتمنۍ په ګټلو کې ډیر زیات او یو له بله په ډیروالو کې لیوالتیا په غفلت کې اچولي یاست ثم كلا سوف تعلمون بیا واورئ چې هیڅ کله داسې نه ده ډیر زر به درته څرګند شي کلا لو تعلمون علم اليقين هیڅ کله داسې نه ده که تاسې د باوري پوهې له مخې د دې چلند په عقوبت پوهېدلای